قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه فدې دوو شعرونو کې ابن الجزري رحمه الله حمد الله ذکر کړي او صلات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې په حدیث کې راغلي چې کوم یو کار په ابتدا کې بسم الله و د شي ویلې هغه به برکت دی نو دا چې په حدیث کې راغلي چې کوم یو کار په ابتدا کې الحمدلله و د شي ویلې نو هغه به برکت دی نو د بسم الله او الحمدلله الله د الله په پیغمبر یو سره با په پولیس سرات نشي تیرې دي عمل به کمزوري ده نو د په عمل نامه کې به یو پرچه وغورځول شي عمل نامه یا کم یا کم زیات شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کې بهترین درود هغه زموږ غلي الله وصلی اللهم بارک معنا د شیرونو دا ده الحمد لله ومصطفاه او په غوړه کړی شوی خپلوانه مصطفی معنا غوړه کړی شوی محمد جنوب محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ولستونکو د قران مع محبه سره د محبت ساتونکو د قران نه څوک چې د محبت ساتي هغه د الله رحمتونه نازل معامد وا مصدق رحمه الله کړی حدیث کې راځي مسند بازار حدیث دی یا عالم شا یا متعلم شا یا وبنون کې شا یا ورته مين او ساته پینځم به جوړېږي ورنه هلاک بشي نبیه تاسو د قراءات الله دې توفیق درکړي چې قراءات وایي تاسو د روایت کې قران کې څنګه دی من النبیین حضرت وایي یا ایها النبی او بیا چې نو دا تاسو وای نو میرن نبی اینا النبی او دا نبی او نبی په دې طریقه نبی معنا سره خبر ورکوونکی د الله تعالی چې کله نبی ایشی کله نبی ای د نبأ نبی شي په معنا د خبر ورکول او کله نبی ایشی نو په معنا د بلندۍ سره معنا اوچت شان والا دی ولد کړه شوی ټول انبیاء والله دې غوړه کړه حدیث کې راځي لکه د څنګه په شیرونو کې ذکر کړ چې ومصطفاه غوړه کړی شي حدیث کې راځي ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل الله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې کنانه غوره کړ وصفا قریش من کنانه او بیا یې په هغه کې قریش غوره کړ وصفا من قریش بني هاشم بیا یې په قریشو کې الله بني هاشم غوره کړ وصفانی من بني هاشم او بیا یې په بني هاشم کې الله زه غوره کړ فانا خيار من خيار زه غوره کړ شو زه غوره کړ شو ها محمد دا ماخوذ د حمدنا مبالغه ده په حمیده کې نقل شوی د وصیت نه اسمیت ته خبرې واورئ محمد معنا څه ده ډېر زیات تعریف کړی شوی خلکو ډېر زیات تعریفونه کړي دي او محمد جان وای من کثرت خصاله الحمیده د چا چې خایسته خوونه ډېر زیات دي دا د پیغمبر نوم دی شاعر وای کنه فضل العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم دا الله د پیغمبر نومونو کې محمد صلی الله علیه وسلم او احمد صلی الله علیه وسلم آل چاته ویل کی نو دا د کتابونو غټو خبرې دي چې آل چاته وایي او د آل اصل څه او د آل معنا څه دا مصداق یې سره ها نو دا غي خبره تاسو ته مناسب دي تاسو سره مناسب دا خبره ده چې آل نه مراد څوک دي نو باندې وایي آل نه مراد تابعدار دي چې د الله د پیغمبر څوک تابعداري هغه ته آل وي څوک وایي نه د الله د پیغمبر خپل خپلوانو ته وایي اختلاف ته پکې علماء وصحبه صحب دا صحبان راضي صاحب جمع صحبة راضي صاحب جمع صحب راضي صاحب جمع اصحاب راضي صاحب جمع صحاب راضي دی نه کړی مرګره نو دا صاحب جمع ده صاحب صحابي چاته وایي الله رب پیغمبر صحابي حد الصحابي من به الى الرسول ولو بلا روايه عنه وطول صحابي چاته وایي چې پیغمبر ورته تران شوی اگر روایت دي نه کړي او ډېر زمانه یې تیر کړی دې صحابي ورته اذکار نه جوړي یو ابي سره او کنه ما راځه اول د تبلیغ لو ټول خلکو باندې باندې حاجتونه وختره یې هم پکې ځکه کوي دا د فارم سوال کوي چې لیک صحابي شه متعابقي کې په چلو مې لونه ها پیغمبر ستنه د نبی اخر زمان زمانہ ختم شوه د صلی الله علیه وسلم ها اته نبوت کو باندې کنه باندې اریانو اریانو کې ور ټو ګډ وډی نه چې د تاریخ کیدا نه ورکو بس کوشش دي ماحول سره غاریانو کې دي دي دکان کې یا په پټي کې یا په کور کې عقیده د بار الله په کتاب را لګل قران کریم ډول عقیده ده الله دې تاسو په معنا پوه شئ کوشش کوو چې تاسو لږ لږ معنا سره شوق پیدا شي مخبری چاته ویل کیږي تاسو کومه منځونی چی د مقری دین مراد څوک دي د قران معلمین دي څوک دي د قران معلمین د مولا علي القاری ته شرح دا په جزرای باندې المنح الفکریه راغینو هغه ذکر کړی والمراد بمقرئ القرآن متعلم القرآن ومعلمه قران د دینه طالب هم دی استاد هم دی قران طالب او د قران استاد دواړه په مراد دي او دا وای پیغمبر او صحابه ټول تک شامل دي پیغمبر هم د قران استاد صحابه شاګردان ایو مقرئ القران کراله او دا هغه چې کوم تابعدار دي دی وایي محبه څوک چې د قران سره مینه ذاتي قارئا او لم يكن قاری دی او قاری نه دی او د قران سره مینه ده ځکه وای راغلی چې المرء مع من احبه سره د قیامت کې راغی چې غړي چې چا سره مینه ده نو تاسو وګورئ چې تاسو سره مینه ده قران سره مینه شته یو سړی ته پوښتنه کړه الله پیغمبر په حدیث انس رضی الله عنه کې راځي قیامت وکړي الله پیغمبر او فرمایل ما عادت لها تا ورته څه تیارې کړې تا او فرمایل لا شیء الا انی احب الله ورسوله تاسو تیارې نه کړو خو د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه ده دا الله پیغمبر فرمایل انت مع من احببت تبرار ذا سره چې چا سره دې مینه ده او خلق سره مینه او ساتي ها اګه نه دې تاسو او بادشاہانو او وزیرانو مینشه باندې طالب او سیاسي طالب ها